من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويمدهم في طغيانهم يعمهون مولانا دې کې خو دا خبره وا چې الله تعالی ته دا نسبت والے وشو دا څه مسله وا کنه نو اهل سنت والجماعت په نسبت باندې خو سم مسله نشته هغه مسله ذکر نشته چې دا نسبت حقیقتا الله تعالی ته چیرې خو محلونه داخله کړي محلونه داخله خو دی وای چې د نسبت کې څه شری قباحت او اصلح په الله تعالی باندې واجب دی نو یو جواب خوران د ندی کړو چې هر کله منک الله تعالی د دین التاف هغه چې الله کوم مؤمنانو ته ورکړي واغې ته نتی شي کوم منک یو دغه خبره دارا چې او مکه نه شیطان من اغوائهم الله قدرت ورک شیطان ته من اغوائهم د دې سرکشینا الله شیطان ته څور کا الله شیطان ته طاقت ورکړ چې دا خلک څه شي کی کنه دی گمراه کی نو هغه ول زیات کړسا طغیانا نو الله قدرت ورکړل شیطان ته نو الله تعالی ته چې دا نسبت شری کنه وایا مدهم کې چې الله ته نسبت دا اسناد ال المسبب دی دا اسناد ال یعنی الله تعالی صرف سبب دی یعنی مسبب دی بس دا گمراه چا کړ شیطان نو الله ته نسبت د قبح خدا شیطان چا پیدا کړی دی شیطان الله پیدا کړل نه په دی وجه سره څه شی شو نسبت او مکن شیطان یا قدرت پر کړل چاله را د دې د سرکشین او ناغي ول زیات کړل توغیانا دا جواب د لماره غمخ کې جواب د چاره د لماره د ټولو نه غټه قبح خو څوک ده که نه دا شیطان دی نو نسبت د قبح بیا چاته وشو الله تعالی د دې اولې قبح نه کلګه کم را زه خو هم کم هم نه ده معاشي وي کم را خو هم کم هم نه ده د شیطان نه غټه قبح بلا نشته مال ته وسوای مطلب بیا نسبت چاته کیږي کنه الله ها واضافت طغیان الیهم او دی وای کنه دا وای اضافت ته طغیان شو الیهم دیتا څه مطلب ويمدهم فی طغیانهم په طغیانهم کې د طغیان اضافت چاته وشو هغه د خلقو ته وشو لالا يتوهم چې دا توهم نشي چې دا به اسناد د پیل چرته الله تعالی تعالی الحقیقت دا وی حقیقتا نسبت الله تعالی ته نه شيخه چرته دا تصور نشي چې دا به اسناد چاته الله تعالی ته څنګه حقیقتا نو د دیو جن کم کارمو شو اغا اسناد د فعل چرته دا اسناد د فعل دی ته الله تعالی شال الحقیقت و یمدهم فی طغیانهم د طغیانهم کې د اضافه چاته شو دی هم دا نو دا د دیو جن شو کنه د خلکو ذکر شو چرته دی نسبت الله تعالی ته سکون کی علی الحقیقت ومصداق ذالک او مصداق تری یعنی هغه چې صادقیږي ور باندې چې دا اسناد اسناد ال المسبب دی یعنی الله تعالی دا کار نه کړي ها به شیطان دا کار کړي دی هغه دا چې الله اسناد د مت په خپل شیاطین ته کړل څنګه هر کله چې اسناد د مت چاته وشو ال الشیاطین نو اطلق الغی الله تعالی اطلاق د چا کړل په وقال واخوانهم يمدونهم في الغي واخوانهم يمدونهم في الغي د دینه دا خبره معلومی څه خبره ته نه معلومی چې دا يمدو کار د چاره د اخوانهم دی او في الغي لفظ ذکر کړل دا اطلاق بچا چره د سرکشي نو معلومه صدا خبره چې ټول قسم کارونه سوق کوي پوه شئ کنه چې دې انتباه حاصل شوی کی او اطاعت کی نو دی زیات نه ک الا مگر طغیان و عمها او عمها او ضلالت سکه زیات ک نو حذف دلام شو تعداد فعل بنفسی شو لکه وقت تار قوم موسی قومه ای من قومه کی چره دا بل تعویل وک دا سم تعویل نه درام تعویل نه درام تعویل دار چې ويمدهم اصل کې دا فعل ولو که څخ کاری دا متعدی به نفسی دی او د مد معنا دلته کې غدواله نه دی مهلت نه دی بلکې سم معنا ده زیادت خدا پاسل کې څه شی لام ويمد لهم الله تعالی د دې لپاره غدواله کې په عمرونو د دې کې د دې لپاره چې داخله کې انتباه حاصل کې او داخله کې هدایت طرف تراشي نو اصله خدا را کنه چې دې چرته راشي اصله للعباد کار الله تعالی وکړه کوي نه کوي کنه عمر یې ولې زیات کړ عمر ابن سی شیخ چې دی انتباه حاصل کی او دی دیتا تنبیه ورکړ شو دی سی شي شي نو بیا دلته کې باب الحذف والیصال له باب الفشی باب الحذف والیصال سمانه باب الحذف والاتصال دا مطلب چې دلته کې دا فعل متعدی به ذات شعر او حرف جر پکې تفصیل شعر کړ لکه وختار موسی قومو کې څنګه وختار خاچ الله تعالی دې ته د اصلاح لپاره د دومره عمر ورک نو دا خلک څه کوي جواب یعمهون دا خلک د دې سرم څه شي دي کنه دلالت اختیار کړل نو سوال ختم شو سوال څه شو وکیل چاویل چې اصل یمد لهم د په معنا د یملی لهم او یمد فی اعمارهم د دې په معنا ده کای یتبه د دې د وجره چې انتباه حاصله کی او اطاعت کی لیکن فما زادو دل نه زیاته الا مگر طغیان او عمها نو حذف د لام شو دا فعل متعدی بنفسی شو دا احتمال کې تاسو فکر ما ولنم ویلو قال ته پیرادم کړو اثر راځو ردا چې ضرورت سره ضرورت څه د حذف الاثار آی خو د ضرورت په بنا باندې او کار کیږي دې ته څه ضرورت ته ته دارک ولنه متعدی کوي او تقدیر به بیا داسې شیخا یمدهم استصلاحا وهم مع ذلک دا وهم مع ذلک کې مفسر اشاره وکړه چې دا یامهون به خبر د مبتدا محذوفی شي او دا چې خبر د مبتدا محذوفی شي دا چې خبر دا وهم مع ذلک یامهون به خبر د چا شي او دا چې خبر د چا شي د مبتدا نو څه چلو شي دا به خبر شي د مبتدا محذوفه دا به خبر شي د مبتدا او چې دا خبر د مبتدا محذوفه شي نو جمله مستانفه بشي توغیان څه ته وای په ځمې سره په کثرې سره لکه لوقیان او د لیقیان سره دا دواړه صحیح دي تجاوز د حد ته وای په تو او په غلو په کفر کې چې سړی انتهایی درجه څه شو کې غلو په کفر کې او اصل د دې څه شری تجاوز د شی عن مکانه تجاوز د شی ها د مکان نه او شی څه شو کې تجاوز الله فرمای ان لما طغل ما ان کله چې اوبو تغیانو کو د اوبو تغیان معنا سره تجاوز وکړو نو حملناکم عم هټکه راغله نو دا عم حدث ټکه دی لکه عاما ټکه چې دی عاما ټکه مقابل د بصوري یو سړی بنای یو اعمای نو دا کرنګ یو عم هر عم حدیث و چې بصیرت دی دا جمله چې را اصل کې مستانفه را واقع شعر په جواب د سوال د چا کې سائل کې هغه دار چې کله خلک هغه مخ کې اجرا د صفاتونو شو بیا اولایک علی هدن ربهم اولایک هم المفلحون ذکر شو نو اصل کې سوال دا وارد شو سوال چې دا قسم خلک دا مخ کې چي دي یعنی اختارها علیه شرک مفسر چې اشترا په معنا د چار د اختیار او دی بدل کړي او سوک او بدل کې اغسته او سوک گمراهی په سبب د چا یعنی دی بدل کې اغسته او ها سوک اغسته او او پچا باندې اصل د شرا اصل د شرا بدل د ثمن دی ذکر دا خبره د مقام کې د بیع دا یو سو اقسام یو بیع چې کنه مولانا بیع مطلق دی بیع مطلق دي ته و چې یو طرف ته سمانی او د بل طرف ته شی مسمنی یو طرف ته دراهم او د نانیری یا د نور نقود او د بل طرف ته قلم او کتاب و غیره نو دي ته بیع مطلق وای ٹھیک شو کنه ایوی بیع بالمقایزه غدی توای چې دام کتاب دی دلتم کتاب دی وس ستا خو خره چې با په کم داخل شو سامان او بل مسمن او یو بیع صرف یا غم دواړه کې متحد الجنس چیزو نه ای هغه ته څه ویل کیږي بیع صرف دراهم په دراهم او دنانیر په دنانیرو وغیرہ دراهم په دنانیرو او بالعکس دې ته څه ویل کیږي بیع صرف ناول بیع مطلقه دا بل بیع مقاعده او دا درې مبيع تاسو ویلی وي سمن مسمن کې که تاسو فکرې نو سمن د متعینات نه نوي او مسمن د قبيله د چاره دی یتعین نه یادا مطلب چې اوس ګوره دا شعر د عالمه تماله دار واره ما سل لپی در کولې تا بدل کبل لا کای نو نه مال بدارا کای دره قبيله دی تعین نه دی ما سل لپی راغستې ته وای را کما غپرې خو نور مې 250 در کړم ټیک ده ځکه مسمن کې تعین او په سمن کې اصل شرا څه ته وي بدل د سامان چې سړی پیسې ورکړي د تحصیل دا شی چې دی طلب کوي من الاعیان کمپیوټر اخلي که چرته یو د عوضیانو پکې نازو ناز څه ته وي د حجازیانو په نس دراهم او د نانیر نو تعین دا متعین کیږي د دې حیثیت نه چې انه لا یطالب لعینه د دې حیثیت نه انه لا یطالب لعینه ان یکون ساماننا نو تعین متعین به د دې حیثیت نه چې د دې مطالبه لعینه نه کیږي چې د سم د به سمن دا متعین دې سمن د پر تعین ان یکون سمن یار دا متعین د سمنیت لپاره په کوم اعتبار سره د دې حیثیت نه چې د دې مطالبه لعینه نه کیږي کنه مطالبه لعینه دا ما سل په راغسترم دا بدر کومه که کم می خوخي زل زل لس زل سلګونونه دا لس در کوم نو هم صحیح ده دو پنځوسی در کوم یو پنځوسی رو دا دغه چې کوم بیا نور سری دو شلا یو پکې لسم صحیح ده ٹھیک شو کنه نو دې ځکه وای چې که یو د ایوازینو نازو نو تعین دا متعین دی دې لپاره چې داري څه شي سامان به خود دې حیثیت نه چې دې مطالبه لري نه کی او د دې بدل څه شي اشتراک چې پیسې چلور کې شی والي و الا کدي سینه او یو د عوضینو چې تا ته تصور کړي په صورت د چا نو فبادله مشتري واخذه بایا څه مطلب او کدي سینه باب المقایزه وا باب نو تا چې کم یو د اخبار په داخله کړي مثلا اب سمني ابل بسې مثلا کتاب در کوم په کتاب نو چې کم یو تا تصور کړي په صورت ته ثمر بار په داخل کړي